اوس د نهمې رکو ترجمه اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم د دین تپوسو کا چې غنی مونږ د خدای نه بغیر نور معبودانو ولو چې نه نه پرا کولې شي او نه zarar او د دې نه پس چې خدای پاک مونږ ته سم لار خودلې د په شا غاړه واپس لاړ شو د هغه چا په شان چې شیطان په میره کې بې لارې کړی وي او هریان دریان ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته بلنه کوي چې زمونږ اړخ ته راځه سم لار دا ده ورته وایا چې سم لار هغه ده چې خدای پاکې خایي او مونږ ته حکم شوی دی چې د ټول مخلوق د کردګار حکم دی ومنو او دا چې تاسو مونږ کوئ او د خدای نه ویره کوئ او هم هغه ته به ټول پیش کیږي او خدای پاک غزاد ته چې اسمانونه او ځمکه یې برحق پیدا کړی دي او په کوم ورځ چې هغه دومره قدر وایي چې قیمت دی وشي نو بشي دا هغه وینا حق ده او په کوم ورځ چې شپېلې پوکوالی شي نو ټوله بادشاهي به یوازې دا غوي هغه په غیب او په سرګن هر چیز باندې عالم دی او هغه د حکمتونو خاون او خبردار دی او یاد کا سو وخت چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار اذر ته وی یا غنی ته بوتان په خدای نیسی زه خو وینم چې ته او ستا قوم په سرګند گمراهی کې پراته یې او دغه شان مونږ ابراهیم علی السلام ته د اسمانونو او د مځکه د بادشاہت نظام خودو او ځکه چې د یقین په خاوندانو کې شامل شي نو هر کله چې شپه پر را خوره شوه نو هغه یو ستوری ولیدو وی چې زما رب دا دی نو چې هغه پرې وته نو وی چې ډوبېدونکو سره مینه نه ساتم بیا چې زلند سپوږمۍ ولیدا نو وی چې زما رب دا دی نو چې هغه پرې وت نو وی وی چې که خدای پاک را تسم الار و نه خایي نو زه به په ګمراهانو کې شمیر شم بیا چې پړقند انوري ولید نو وی وی چې زما رب دا دی دا په ټولو کې لوی دی او هر کله چې هغه هم پریوت نو وی وی چې ای زما قومه زه ستاسو د شرک نه ویزار یم ما خو خپل مخ هغې ذات ته وګرځو چې آسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي دي زه یو مخیزه یم او زه د مشرکانو په ټولي کې شامل نیم او د هغه قوم ور سره جګړه جوړه کړه هغه ورته وی چې ها تاسو ما سره د خدای په حق له جګړې کوي حال دا چې هغه ما ته سم لار خودلې ده او زه تاسو د جوړو کړو شریکانو نه نه ویریږم البته زما رب چې څه غواړي نو هغه به کیږي زما د رب علم په هر څه باندې راخور دی نو ایګنې اوس هم تاسو سبق نه لې او زه به څنګه ستاسو د جوړو کړو شریکانو نه ویریږم حال دا چې تاسو نه ویریږئ چې خدای پاک سره داسې سیزونه شریکوي چې د هغې تاسو سره هیڅ سند نشته دا ووایئ چې په دواړو ټولو کې څوک د امن زیات حقدار دی چې ابراهیم علی السلام له مو د قوم په مقابله کې ورکو مونږ چې د چا په حق له وغواړو نو مرتبه ورله اوچته ورکو بشکه چې ستا کردګار د حکمت خاوند دی او په هر څه پوهه دی او مونږ ورله د اسحاق او د یعقوب علی السلام غوندي اولاد ورکړل او هر یو مو په سم لار روان کو هغه لار چې په خوا مو نوح علی السلام ته خودلې و او بیا د هغه په اولاد کې مو داوود علی السلام سليمان علی السلام ایوب علی السلام یوسف علی السلام موسی علی السلام او هارون علی السلام ته خودلا او نیکانو ته مو دغه څه بدلی ورکوو او زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام او الیاس علی السلام ته مو خودلی و په دې کې هر یو صالح او اسماعیل علی السلام او الیسا علی السلام او یونس علی السلام او لوط علی السلام ته مو خودلا او په دې کې هر یو لمو د خپل زمانه په نور خلکو فضیلت ورکو او د دې بعضو پلرونو او بعض اولاد او بعض ورونو لمو فضیلت ورکو او د خپل خدمت د فارم ورکل او پنه غلارمو سم کړل دغه د خدای پاک هدایت دی چې په خپل بندیانو کې چاله خوخ شي هغه له ور کوي او کدی خلکو تل فرض شرک کړي وي نو ټول عملونه به ابستلو دا هغه کسانو چې موږ ورته کتاب او حکمت او نبوت ورکړی وو نو که اوس دا خلک ته انکار وکړي نو مونږ دا نعمت داسې خلکو ته سپارلی دی چې په خپل هغوی ته نه منکر نه دي دغه خلکو چې خدای پاک ورته هدایت کړو نو ته هم د هغوی په لار ځه دیو ته وایا چې زه د تبلیغ په دې کار تاسو نه اجر نه غواړم دا د ټولې دنیا خلکو ته یو عام نصیحت دی اوس د یولسمې رکو ترجمه او دیو د خدای پاک ډیره غلطه اندازه کړې ده چې وایي چې خدای پاک په هیڅ بشر باندې هیڅ حکم چرې نازل کړي نه دی ورته وایا چې هغه کتاب تورات چارا نازل کړي وو چې موسی علی السلام را وړو ټول خلکو لرانا او هدایت اوس تاسو یې سپاری سپاری کوي لګ سپکه سرګندوي او ډیر سپکه پټ ساتي او د دغه کتاب په ذریعہ تاسو تاغه خبره معلومې شوي چې نه تاسو ته او نه تاسو پلرونو نیکونو ته معلومې وي بس دومره وایا چې الله را نازل کړو او به پرېږده چې خپل باسونو کې بهوده لګیاوي یعنی دا خلک او د تورات په شان دا هم یو برکتی کتاب دی چې مونږ را نازل کړی دی او د هغه کتاب تصدیق کوي چې د مخه ته پروت دی او د دې لپاره راغلی دی چې ته پر ام القرآن یعنی مکه مکرمه او د خوا او شا خلق غیره وی چې مراد د ټول دنیا خلق دی او څوک چې په آخرت باندې باور لري هغوی په دې کتاب هم ایمان راوړي او د خپل منځونو ډیر خیال ساتي او د هغه چانه لوی ظالم څوک کېدی شي چې په خدای دروغ وتړي یا دا وایي چې ما ته وه راغلی ده او په حقیقت کې هیڅ وه ورته راغلی نه وي او څوک چې دا وایي چې زه به هم د خدای غوندې کتاب را نازل کړم او کته ننداره وکړي سو وخت چې دا ظالمان د مرګ په سختو کې پراته وي او ملائکو ورته لاسونه ورګد کړی وي ورته وای چې خپل روحونه راو باسي نن به تاسو تسپکون کې عذاب درکې دی شي ځکه چې تاسو په خدای دروغ تړل او د هغه د نخو په مقابله کې مو سرکشي کوله او خدای به ورته وایي اوس تاسو مونږ ته هغسې یوازې او تش تور لاس راغلی یې لکه څنګه چې مو اول ځل پیدا کړی وی او مونږ چې په دنیا کې هر څه درکړي وو هغه مو وروسته پرېښودل او هغه سپارشیان مو در سره هم ونه لیدل چې تاسو به داوی کولی چې هغوی ستاسو په حاجتونو پوره کولو کې زمونږ شریکان دي تاسو ټول تعلقات پری شو او کومې کومې داوی چې مو کولی هغه ټولې درنه هېرې شوې بشک خدای پاک د دانه او د زړی چون کې دی د مړی نه ژوندې را وباسي یعنی د انډې نه بچي او د ژوندې نه مړی را وباسي یعنی د چرګې نه انډه دغه ستاسو خدای دی نو تاسو کوم خوا اړولی روان یې هغه د سبا را ایستون کې دی او شپه د آرام وخت مقرر کړی دی او نور او سپوږمۍ د خطو پر وتو حسابي مقرر کړی دی دغه د غالب او د پوه خدای په خې اندازې دي او خدای پاکه غزاد دی چې ستوري درله مقرر کړی دي چې د اوچکۍ یعنی د اوچې او د سمندر په تیارو کې پر لار مومې مون خپل نخې پرانیسته بیان کړی دي هغه چاته چې په لري د خدای پاک هغه ذات دی چې تاسو ټولې د یو نفس نه پیدا کړی بیا یو د استوګ نه ځای دی او بل د سپارښتنې مونږ پوه خلکو ته ټولې نخې څرګندې بیان کړې دي او خدای پاک هغه ذات دی چې د اسمان د غاړې نه یو برا ورولې دي نو د هغې په ذریعه مونږ ګور باغونه چې څه د یو بل په شان وي او څه د یو بل نه جدا وي د دې ونو میوې ته خو وګوره هر کله چې ولګي او هر کله چې پخه شي په دې سیزونو کې د مؤمنانو خلقو د فاره د قدرت څرګندې نښې پرتې دي او دی خدای پاک له پیریان شریک ګرځولي دي او حال دا چې هغوی هم خدای پیدا کړی دي او دی خدای پاک له بغیر د پوه نظامن او لونه جوړ کړی دي خدای پاک دی او د هغه خبرو نه اوچت دی چې دی وی بیانوي د هغه زوی څنګه کې دی شي چې خزه نشتا او هغه هر سیز پیدا کړی دی او په هر سیز خپوی دی هم دغه خدای دی چې تاسو پالون کې دی به د هغه نه بل معبود نشتا د هر سیز پیدا کون کې دی یوازې د هغه عبادت کوي او هغه د هر سیز کارساز دی هغه په سترګو نشي لیدي او هغه ټول سترګې ویني او هغه باریک بین خبردار دی تاسو ته د خپل رب د طرف نه دلیلونه راغلي دي نو څوک چې یو ویني نو فائدہ یې ځان لدا او څوک چې ځان ړون کی نو تاوان په خپل کور دی او زه په تاسو نگهبان مقرر شوی نیم او مون خپل نغې دغه سی بیا بیا بیانو او د دې د فارا چې دی وایي چې تا چرته د چانه لستلی دي او څوک چې پوه دي هغوی ته حقیقت خسرګن کړو ته په هغه واه په سزا چې خپل رب در تر علی ګلې دا به د هغه نه بل خدای نشتا او د مشرکانو پروا ملره او که خدای غوښته نو داسې بندوبست به کړی وو چې دیو به شرک نه کاوه او مونږ ته په دیو محافظ مقرر کړي نه او نه ته د دیو ذمہواری او اے مسلمانانو هغه معبودانو ته کنزل مکوئ چې دیو یې د خدای نه سیوا عبادت کوي ځکه چې دیو با د دشمنی په وجه په ناپوهۍ کې خدای ته کنځل وکړي دغه چې خو مونږ هر یو امت ته خپل خپل عمل ښایسته ښکاره کړی دی بیا به دا ټول خدای ته پیش کیږي نو هغه به ورته خبر ورکوي چې دیو څه کارونه کول او دیو په خدای پاک باندې غټ غټ قسمونه وخوړل چې کدیو ته خدای نه خراغله نو دیو به پر خامخ ایمان راوړي اے پیغمبر دیو ته وایا چې ټول نخې خدای پاک څخه دي او تاسو څنګه په دې پوهه کړو چې کداغه نخې راشي نو هم دی ایمان راوړون کې نه دي او مونږ به د دې زړونه او د دې سترګې د حق نه بدلې کړو لکه سرنګ چې دیو په دې سرګند نه خې اول ځل ایمان راوړې نه دی او په خپل سرکشي کې وي هریان دریان پریدو